غنیمت مال چې په جنگ تاسو حاصل کې د کافرانو نه ارس چی وی فان لله ینو یقینا الله د پارا خمسه پینځم ایسه د اغیدا وللرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا ولذل قربا او خپلوانو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوانو لرا ولو توعدتم او که وعده کړی وی تاسو لختلفتم نو خامخا اختلاف وکړی او تاسو پل میعاد پاغه لوس مقرر کې پاغه وخت مقرر کې ولکن ليقضي الله لیکن الله تعالی فیصله کوي فیصله کوي الله تعالی امرند یو کار یعنی لیکن الله تعالی جمع کړی تاسو بی وعده دې لپاره چې پورګ الله پاک امرن کان مفعولا هغه کار چې مقرر شیو لیهلک من هلکا دې لپاره چې هلاک شاغ سوک چې هلاک شو اذ یریکهم الله کم وخت چې او خودل دوی تا ته الله پاک فی منامک په خوبستا کې نکل چې الله پاک دوی او خودل تا ته په خوب کې قلیلا لګ ولو اراکهم او که خودلې وی دوی تا ته کثیرن ډیر لپشلتم نو خامخا کمزوري شوی بوي تاسو ولتنازاتم دې د پاره چې پوره کړی الله پاک امرن هغه کار کان مفعولا چې و مقرر شوی کې دن کې و ال الله او خاص الله تعالی تا ترجع الامور ورګرځي دلی شي ټول کارونه واپس کیږي ټول کارونه الله تا یا ایها الذین آمنو ایمان والو اذا لقیتم کله چې مخامخ شوي تاسو پیاتن یو ډلې د کافرانو سره فثبتون کلک کلی ځن خپل کلک شي واذکر الله کثیرا او یادوي الله تعالی لره ډیر لعلکم تفلحون د دې لپاره چې کامیاب شي یعنی خامخابه تاسو کامیاب شئ واطیع الله او تابعداری کوي د الله تعالی ورسوله او د رسول دی هغه یعنی د نبی پاک علی السلام ولا تنازعوا اختلاف مکوي په کورنۍ کې خپل منځ کې فتفشلوا پس کمزوري بشي وتذهب ريحكم او لړه بشي دب دب تاسو هغه روبو هغه دب دب تاسو بلړ شي کلذین پشان دیا کسانو خرجو چې راوتل من دیارهم کورون خپلونا بطرن پلوې کولو ځان غټ غنلو وریا الناس او په ځان خودن سره خلقو ته ځان خلقو ته خود چې منګ یو ويسدون عن سبیل الله او چې من کوي خلق د الله د لارې نه والله الله تعالی چې دې بما يعملون محيط د دې عملونو لرا راګیرون کې دې په خپل لمو قدرت کې و اذ زینا او کله چې دولی کړل و اذ زینا کله چې خیسته کړل لهم دوی ته شیطان و شیطان اعمالهم عملنا دوی وقالو یل شیطان لا غالب لكم اليوم نشتا زور ور پتا سو باندې نن ورځ نن ورځ کې ایسو در باندې زور ور نشتا دی مینن ناسی د خلقونا ایسو در باندې زور ور نشتا دی نن و انی او یقینا ز شیطان وی جار لکم امدادی استاسو یم پناه در کوم تاسو ته امداد کوم استاسو جدا یم تاسو نه بیزار یم تاسو نه انی یقینا سو ارا وینم ما لا ترونا هغه شی چې تاسو یې نوی نه انی اخاف الله یقینا زو یریګم یعنی د عذاب د الله نه تو کور کړی د دې کسانو ته دینهم دین د دوی و من یتوکل او چا جو سپارلو ځان علی الله په الله تعالی باندې فإن الله نو پس یقینا الله تعالی عزیز زور ور دی حکیم حکمت والا دی ولو ترى او کوي نه ته الیدون کیا حال د دوی آل کذاب آل فرعون پشان د حال د فرعونانو دی والذین من قبلهم او آکسان چې مخ کیو دا غوینا کفرو کفر کړو هغه بیا آیات الله فیتنو د الله تعالی فاخذهم الله نو پس اونی ودوی لر الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی ان الله یقین الله تعالی قوی قوت والا دے شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی ذالک دا عذاب بان الله پدی وجه دے چې یقینا الله تعالی لم یکو ندے مغیرا بدلون کې نعمتن نعمت لرا وان الله او پوه شي پدی چې یقینا الله تعالی سمیع ارساوری علیم پارس پوی دی کدا به آل فرعون حال د دوی پشان دی حال د فرعونانو دی والذین من قبلهم او دای کسانو چې مخکې د دوی نه وو کذبوا دروجن کړیو دوی بیا آیات ربهم آیتنا در بخل فاهلکناهم نو هلاک کړل مونږ دوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو دوی واغرقنا غرق کړل مونږ دوی آل فرعون فرعونان واغرقنا لفرعون او غرق کړل مونږ فرعونان وکل کانوا ظالمین او دا ټول ظلم کوونکی دا ټول ظالمان پس قتل لاندې کړې دوی لریانې زور دې په برشو په دوی باندې په حرب په جنگ کې فشرد بهم نو او یا رو دوی په سبب دو دی فشرد بهم نو سختی ور سره کا په دوی باندې معنا خی او یا رو دوی من خلفهم چې من خلفهم چې نصیحت پاتې شي رست خلق لرا معنا دا دا او یا روت په سبب د دوی چې د دوی نه رست خلق لرا عبارت پاتې شي دا چې سزا ورکا دا چې او یا روت دی لعلهم یذکرون دې د پاره چې دوی ان دا رستنی خلق نصیحت قبول کړي چې زمونږ مشرانو داسې کړو نو سزا او ته داسې ملاو شو چې مونږ ونکو و اما او کچرتا تخافنا کيريدت تو من قوم د یو قوم نه خیانتا خیانت کول یا د لوز ماتولو پم بز الیهم نو وګرځو دوی ته لوز معنا نو خبر ورکړه دوی لرا یعنی د لوز ختمولو چې تاسو ختم کړو زما طرف نم ختم علا سواین چې شی دواړه برابر معنا دا ده چې لوز تاسو سره کړی چې جنگ باندې کو ستا مقصد دی جهاد کول چاغي لوز ماته نو ته په سر کې مات کا او ته ځای زما مقصد جهاد دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب الخائنین نخو خوي خیانتګر یعنی د لوس ماتون کی ولا يحسبن الذين دی آیت کې لږ مشکل دی الله وی کچا تس یری دی د یو قوم نه د خیانت کول ان لوس ماتولو تم وتلوس غرد و مات کې برابر شي په لوس ماتولو کې نو چې لوس مات شنو لوس ماتونګي الله ویل ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله پاک مینا نه کوي خیانتګرو سره چې لوس ماتي نو سمانا چې نبی پاک هم داسې شو نه مقصد د صورت ته اشاره ده چې د صورت مقصد دی چې الله په لار کې تاسو jihad وکړئ وقاتلوهم فی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله مخکې تیر شو نو تاسو مقصد جهاد کول دی نو کاغوی لوز کړه دی چې مونږ مخالفت نکوو هغه لوز ماتي نو ستا مقصد هو جهاد کول دی ته لوز مخ کې نه ورته وګرځو چې ځا زما مقصد دا نه دی چې لوز کوم زه زما مقصد جهاد دی نو دې کې خیانت نبی ترانه ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي آکسان کفرو چې کافران دي سبق او چې دوی ببچ یا نه مان ابو تختی بچ بشي انهم یقینا دوی لا یوجزون نشي عاجز یعنی کمزوري کول الله تعالی لرا لا یوجزون نشي کمزوري کول کول الله تعالی لرا واعد لهم او تیار کړی دو دوی مقابله لرا مستطاعتم چې څومره مو چې وس کیږي تاسو من قوت د سامان د جنگ نه و من رباط الخيل او د ساتل شوی اسنونا معنی چې قوم د کاپ کفارو مقابله کې خپل وس مطابق تیارې د اسباب د جنگ وکای ټوپکې تیار کړي ټانکونه تیار کړي جازونه تیار کړي سوارلې د پاره اسونه تیار کړي ترهبون به چې یروي تاسو پاغي سره ادو والله دشمن دی الله تعالی وعدوکم او دشمن استاسو په دی ویری واخرین من دونهم او نور کسان چې سوا دی هغه نه دی یعنی منافقان هغه دی ویری لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنې هغه لرا منافقان دی پټ وان جنحو او کو دی مایل شو للسلم روغتا صلحتا فجنح لها فاستهم مایل شاغتا ان صلح سره وکا وتوکل علی الله او ځان اوس پار په الله تعالی باندې انه یقینا الله تعالی هو السمیع ارس اوری العلیم پارس باندې پویا دی والف او مینای راوستا بین قلوبهم پمای د زړونو د دوی کی والف بین قلوبهم مینای د دې زړونو کی تاو را تاو کړوي لب اصل کې پټکی تاول ته وای چې یو ول تار شي پته تیر شي بل ول تیر شي دغه رنګ الله د دې زړونو کی مینا اچول د اسلام او د دین لو انفقتا د دوی ترمنځ تا محبت او مینا نشو اچولې محبت او مینا چون کې والا الله دې چې چا په زړه کې مینا محبت اچي ولکن الله لیکن الله تعالی الله فبینهم مینا پیدا کړ په منځ دوی کې مینا واچول د دوی په منځ کې انه یقینا الله تعالی عزیز زور ور دې غالب دې حکیم حکمتونو والا دې ارزه کې پیدا خو دې دا یا ایها النبی اے نبی علی الصلات والسلام حسبک الله پورا دې تعالی را الله پاک ومن اتبعک او هغه چاله چې تابعدار دي ستا من المؤمنین د مؤمنانو نه ان الله تاسو ټول د پاره کافی دې پورا دې په دی وجه چې یقینا دوی قوم لا یفقهون داسې قوم دی چې نه پويږي الان اوس خفف الله عنکم اسانتیا را وست الله تعالی په تاسو باندې الله پاک اسانتیا را وست وعلم او پوی شو الله پاینه پوی الله پاک پتو الله تا ان فیکم ضعفا چې یقینا په تاسو کې کمزورتیا ده چې ډېری ویني توی کړي په ځمکه کې تر دې چې زیات شي قتلونه په ځمکه تريدون غواړي تاسو ارز دنیا سامان دې دنیا مال دې دنیا والله الله تعالی چې دې یرید الاخره غواړي اخرت تاسو په پاره والله او الله تعالی چې دی عزیز غالب دی زور ور دی حکیم حکمتونو والا دی لولا کتاب کنوی حکم من الله دی الله تعالی نا سبق چې مخ کې فیصله شوی دا لمسکم نو خامخارت دلې بوي تاسو ته تا کا معلوم کړو الله تعالی فی قلوبکم پزړونو تاسو کې معنا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا کای خلې وی الله پاک تاسو زړونو کې ایمان خیر نه مراد ایمان نو یؤتکم خیرا نو درب کړی تاسو ته تا غره دی هغه مالنا مما او کزه چاغسته شوی دی منکم تاسو نه ويغفر لكم او بخنه بو کړی تاسو ته والله الله پاک دې غفور الرحیم بخنه کون کې رحم کون کې دې وای یریدو او کدی غواړي خیانت کا توکا کول تا تا سره ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړې دي وهاجروا او هجرت کړې دي وجاهدوا او جهاد کړې دي به اموالهم په مالونو خپل سره وان فوسهم او په ځانونو خپل سره فی سبیل الله فلا د الله تعالی کې والذین وکسان آو چې ځای ورکړې د دوستانی د اغوینا من شین هیڅ حق تعلق ورسره نشتا حتا تر دې پورې یو هاجرو چې هجرت وکړیا وي و ان استنصروکم او که مدد غواړي تاسو نه په دیني په بارد دین کې نو فعلیکم النصر پتا سو باندې لازم دی مدد کول دا وې سره الا مگر علا قوم په مقابل دا قوم کې بینکم چې په منځ تاسو و بینکم او په منځ هغه کې میثاق وعدوی د امن والله الله تعالی چې دې بما تعملون بصیر پاغاملون چې تاسو یې کوي لیدون کې والذین کسان کفرو چې کفر کړي دي بعضهم بعضی د دوی نه اولیاء او بعضن دوستان د بعضو دي الا تفعلوا الا تفعلوه او کو نه کړي تاسو دا امداد تکون فتنتون نو پیدا بشي فتنه نو بشي فتنه جنگ کفر فل ارض پسمکه کې و فساد نو فساد کبیر لوی والذین آمنو او کسان چې ایمان راوړې دي وهاجر و هجرت کړې دي وجاهد او جهاد کړې دي فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې والذین او کسان آو او چې ځای ور کړې دي ونصرو مدد کړې دي په مهاجر مدد کړې دي مهاجرینو سره ځای ورکړ دې مدد یې سره کړ دې اولائک هم المؤمنون حقا دغه کسان بسوم دوی مؤمنان دي پرشتیا یقینا په حق مؤمنان دي لهم مغفرت دوی لره بخنه ده ورزق کریم او رزق دې عزتمن